محترم مفتي صاحب یو تن پوښتنه کوي وایي که زه په دې پوه سم یعنی له قراینو راته معلومه سي چې دغه موټرسایکل د غلا دی نو ایا ماته یې اخیستل روا دي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا وبعد د دې ورور د پوښتنې په ځواب کې باید وایو چې که یو څوک په دې خبر شي چې دا موټر سایکل په اصل کې د غلا موټر سایکل ده، نو ده ته یې رانیول او اخیستل نه دي روا، ځکه د غلا د مال اخیستل چې مشتری ورباندې خبر وي ناروا ده او بیرته ردول یې و خپل مالک ته ضروري ده، فقه السنه، درېیم ټوک، یو سل او شپږ څلوېښتمه صفحه او رد المحتار، درېیم ټوک، دوه سوه دېرشمه صفحه.